او د سرای سفلاو د طرفونو نه ګوره مصنف رحمه الله وایي دا صاد ذا سین دا حروف صفیریه دي دا کوم ځای نه دا کېږي د طرف لسان اول خو د جبې سر شدای دینه مراد طرفونه د ثنایا سفلا ودی نه دا غي سرونه دنه طرف نه ځکه کته ته بار واخلې نو دا جبه په مانز د ثنایا علیا او سفلا او کې راشي او په دې کیفیت کې د سره سواد داسې نه دا کېږي نه د دې وجه نه ابن الناظم سے ویلي د علامه جزري سے فری چې مراد د ومن فوق الثنايا السفلى نه اي ومن طرف الثنايا السفلى د طرف یعنی د ثنايا السفلى او د سکونه طرف معنا سکونه ها سرایز او پلاو د جبې څوکه چې سرایز او پلاو څوکې سره ولګي نو دې نه زا سین صاد ورکړي خو ناظم سے فوق لفظ ذکر کو او ابن الناظم سے طرف ذکر کو نو په چا باندې زوی وای طرف او د دې طرف لسان نه ومن بین الثنایا ثلاثتن او د ثنایا او د من ته وې درې حروف ادا کېږي نو جعفري څه وایي اي وثلاثه من راس اللسان ومن بين الثنايا السفلى د جبې د سره او د ثنايا السفلى او د منځ نه ادا کېږي چې دا سه عبارت ذکر کړل د شاطبي صیب د قول نه مراد دا دی چې من بین الثنایا ثنایا نه مراد علیا دي نو بیا هغوی ولا منافات په دې کې څه جګړه نشته دا درې حروف د ادا کیږي د طرف لسان نه او د ثنایا او علیا او د سفلا او د منځ نه وای د حروف لثویه د حروف لثویه وای ستا ثا ذال ضاد لثفا لثتن په عربی کې څه ته وای اورایتا نو دې ته د حروف لثویه د دې وجه وای چې کما هوا په دې کې روزي اوله ټکر د اورو سره وای نو بیا به حال ته روزي او صحیح شو ځکه ورته لسوي یو دا وایي وایي کبدي حروف کې جبر ابعال شي وي اوال به بالکل بدل شي او ای فمن شاء فليجرب ها پوه شئ کنه وایي کبدي تا دا کې جبر ابعال شي امراتي د کوم ځای نه چې نه براو باسي دلته که خپل دلیل یو کني خپل نه غواړي خپل غور سره دی کنه دا هدایت القاری ذکر کړی الى تجوید کلام الباری په دې ما خبره ذکر کړې و په خپل ځای کې نو بیا یو ګورئ هغه ذکر کړی و عادت د معلمینو دا د خپل شاګردانو په دې کې چې برابر کړي نهایت القول المفید ذکر کړی د جهد المقیم په حواله سره مرعشی صاحب هم ذکر کړی چې په دې کې دی ورا بهر کیږي په ځا کې ډیره په ځا کې کمه په ځا کې دا غي نه کمه نو دا کتابونو ذکر کړی دا ځان خبره نه ده او دا الله شان ته وګوره هم دغه کتاب دی دا ما سره چې کوم نوم یې واغوستو د قاری محمد شریف صاحب کتاب دی دې بیا ورپسې صفحه کې سوې لږ وخت شي د دا خبره ذکر کړي په دې بل مخ کې ادا اصل کې المنح نه راغسته او نور کتابونو د تجوید ذکر کړي اصل کې دا حروف صفیریه او حروف لثویه صفیریه مو په جهاد صاد داسي دا دواړه حروف چې کوم دي د مصنفینو په دې کې اختلاف دی امام دانی صاحب امام شاطبی صاحب داسې نور ایسه کوي اول حروف نزویه ذکر کوي او بیا حروف صفیریه ذکر کوي او بعض حضرات د تجوید د دې الټا کار کوي حروف صفیریه او مخرج اول ذکر کوي او د نزویه او مخرج پس کې ذکر کوي لکه ناظم صاحب هم داسې وکړ اول د سفیر یو مخرب ذکر کو بیا د ها بیا د څه ذکر کو د سفیر یو مخرب مولا قال رحمه الله وی وانما قدم المصنف حروف صفیر علی الثویه دباندې سيبوي دا د چې حروف صفویه مخکې کړ او د سویه وروسته ذکر کړ دا د امام سیبوي تابعداري او هغه هم داسې کړي ولأنها قاربت مخرج الطائف وأختاها او دا مخرج د طا او د تا دا ته ډېر نږدې دي نو یې ځکه دا ذکر کړ دا حروف صفیریه یادې او کوم چې یو بل ته نږدې اول ذکر کیږي کوم چې لري خو یې طرف ته یا وروسته ذکر کیږي نو بیا د وجه ذکر کړي اے وای دا سوق حروف صفیریه له مخکې کوي او سوق لدویه له مخکې کوي نو وای سوق چې حروف نتویه مخکې کوي نو دا د دې وجه نه چې د حروف نسویه او مخرج چې ده هغه د برغ اخونو سکه نه ادا کیږي د حروف سفیه او مخرج د لاندې غاخونو د کنارو نه سکه نه ادا کیږي نو اول برای کا اول کته اول خلک بره ته ترجیح ورکوي بیا که ته راځي ورو نو ځکه اولنی هغه ذکر کوي بیا ورپسې ده بره چې یا مخکې او کته چې یا وروستوي بیا که په خبره باندې پوه نه شوي او وایي دا چا چې حروف صفیریه مخکې کړي او لثویه رستو کړي نو وایي د دې وجه علامه محمد مکی نصر رحمه الله په نهایت القول المفید کې ذکر کړي وایي دا ولې وای دا حروف صفیریه چې کوم دي دا لږ د بهر نه ادا کېږي، د ژبې څوکه پکې وي بار وځي او دا حروف صفیریو کې ژبه بار نه وځي، نو چې څومره خبره بار کېږي هغه وروسته ذکر کول پکار دي، چې کوم دننه حروف دي هغه اول ذکر کول پکار دي، نو صفیریو دې مخکې ذکر کړل چې په دې کې ژبه را بهر کېږي نه او لسویه ورپسې ذکر ذکر کړه چې دې کې لږه ژبه را بهر ده. اې نو په خپل خبره وکړه یو ځای کې وایي په دې کې به جمع را بار کېږي نه او په منشا عمل یو جر دی اول ځای کې څه وایي وایي دا ځکه مخکې کړي دي چې نهایت القول مفید والا ویلي چې د دې مخرج تک بهر دی نو بعضې سړی خبره نه مني او ومنلی شي کې صحیح شو که نه په خبره باندې پوه شوئ که نه نو د دواړو خبرو په منځ کې څه شی دی ومن بطن الشفا او د خېټې د شونډې نه فالفا فا ادا کیږي د لاندې شونډې د خېټې نه څه ادا کیږي فا مع اطراف الثنايا المشرفه سره د سکو د ثنايا عليا او نه المشرفه چوچل دي العليا صحیح شو تاسو په دې باندې پوه شئ مع اطراف الثنايا دا مع اصل کې بدی کې سکون د عین مع د مع خو بیا پکې مع شو د نقل حرکت د وجه او تاسو د ورش په قرات او د حمزه پای کې وقفا راځي هاي للشفتين الواو باء ميم وغنة مخرجها الخيشوم اوس درته وایي د شونډو نه ادا کیږي واو با میم مخکې خو د یوې شونډې نه ادا کېدو فا دا خو تاته هم ښکاري ته پوه نه شوې حافظ صاحب تا له ښکاري که نه حاجیب نه ګوتې وباسه یعنې کس در سره جوخ ناست دی پوه شوې که نه نه اکتفا یو ته په مشافه په سترګو لیدل چې کوم دی هغه ډېر څه شي څرګند دي بای ذکر کا څه ذکر کا زکا چې دا بعد الوندي حصے نه ادا کیږي نو دا دنه ته لګ نږدې ده او ورپسې بیا میم ذکر کو دا دوه چیزې نه ادا کیږي بهر ته نږدې ده د دې وجه نه داسې ترتیب ورکړو او چا دام ویلی مکی صاحب وای مکی صاحب وای هغه داسې ذکر کړی با میم واو اولی اول ټولو کې کلکی شونډې په با کې لري نو اول با ذکر کا وای اب او بیا دا غیله لګي کمزوري طریقې سره په میم کې لګي ام ومګته دا خرق معنا د پوزې دا کوم سوري دی شلیدلې چې خرق شلیدو ته وایي کنه دلته هم سوري شي دا سوري کم چې ډایرک د نخلي ته تللی دی دې ته خیشوم وایي سو کوئی خیشوم څه ته ویل کېږي اقصى الانف د پوزې اخر دې ته خیشوم وایي سو کوئی خیشوم څه ته وایي هو المركب فوق غار الحلق الاعلى دا نخله کې تالو ده کنه اوچته مړای سره د دې بار چې کم زید نو غي تخیشوم وو بهر حال خیشوم بس د پوزې اخر ته ځکه خبر را جوړیږي پوزې اخر ته دین غرنا ادا کیږي او تاسو ته دا ویل شو چې غرنا صفت ته او حرف ته دا غي خبره شی و لکه ابن الناظم صاحب وایي والغنة صفة دا غنه صفت ده صفت النون ولو تنوینا دا صفت د نون دی اگر که تنوین والمیم او د میم صفت ده المدغمتان او المخفاتان مولا علی القاری صاحب هم وایي چې غنه صفت ده علامه جابری صاحب هم وایي غنه د نون صفت ده او د میم نو دا بیا ولې ذکر کوم مخارجو کې د دې د سوال جواب دا دی چې دلته د غنې نه مراد نون مخفا دی، هغه نون چې اخفا پکې کېږي، او نون مدغم به ادغام ناقص دی، هغه نون چې ادغام ناقص پکې وشي، دا دواړه څه دي؟ دا دواړه څه دي؟ حروف دي، څه دي؟ نو ځکه یې د حروفو مخرج ذکر خو درته شفایي شوم دی. چا داسې ویلي و غنة مخرج حرفها الخيشوم دا یې د دې قول تایید کړی غنه چې کوم د مخرج د حرف د دې څه شی دی خیشوم دی بیا دې ځای کې د ناظم صاحب زوی وای وای پکار دا چې دا سې ذکر کړی وي مخرج د نون ذکر کړی وي هغه نون چې په هغې کې اخفا کېږي ځکه وایي د هغې مخرج د خیشوم نه دی او هغه حرف دی په خلاف د غنې نه چې غنه حرف نه دی صفت دی صحیح شو او دې ځای کې مولا علي القاري صاحب ذکر کړي وایي شارح یمني خو ډېره ناشنا خبره کړې ده وایي شارح یمني ویلي چې غنه کله صفت او کله حرف نو دا خبره ډیره ناشنا ده یعنی نه منو ور سره ور صفت او حرف دې کې غو نه صفت دویم دا ده چې ډیک د چې غو نه څه شه ده صفت ده خدا دلته ولې ذکر کو دا ذکر ذکر کو چې دا یو داسې صفت ده چې دې لپاره خاص مخرج ده باقی چی څومره صفتونه دی هغه کوم ځای نه ادا کیږي کوم ځای نه چې حرف ادا کیږي لکه قاف د خپل مخرج نه ادا کیږي ور سره غټواله ادا کیږي جیم د خپل مخرج نه ادا کیږي ور سره شدت هم دا غزه نه ادا کیږي خدا نون او میم کې دا غونه او داسې صفت ده چې نون او میم دا ما چې کومه وجه درته ذکر کا د کتابونو په حواله سره وغنه مخرجها الخيشوم سره زمونږ مخارج ختم شول سبا ان شاء الله په دې کتاب